غیورو نوجوانانو مشرانو کشرانو رونو دا یو داسې کلی او داسې قوم دی پلوسی او د دې ګرد و نواه چې په دې کلي او قوم کې د دین او د الله د یووالي خبره کول دا څه نوې خبره نه ده او دا هغه خلق دي چې دوی په خوانه د الله په دین باندې او د الله بندگانو باندې ډېر قربانې ورکړې دي الله دې هغه په خپل دربار کې قبولي منزورې وګرځي لکه سرنګا چې ډېر وخت نه ملګری زمنګ د بیان متعلق مطالبه کولا خود گونا گو موانعو د وجنا او د ملکی حالاتو په وجه منګ نه غوښتا چې دا بیان دې په دې وخت کې وشي د ډېر تاخير باوجود بیا هم د ملګرو مطالبه پوره کول ضروری وو خو خیر د ټولی دنیا ته پته ده چې زمنګ بیانونه نه سیاسی وي او نه شرانګیز او فتنه انګیز وي زمنګ په تقاریرو کې نچانه د ووټ او نه د نوټ مطالبه یي بلکې بیان او تقریر وای دیتا چې بیان به هغه کوي چې کم الله د بره نه څه نازل کړي دي برنا نازل شوی خبره د باز خلکو ذهن کې دا خبره راشي چې بارنا نازل شوی خبره بچي خو حقیقت دا دی لکه څومره چې بره نه نازل کړي شوي خبرو کول ګران دي په دنیا کې بل بیان دومره ګران جواب راکې ګران ولی چې زمنګ د قوم او زمنګ د ملک او زمنګ د عوامو د نورو بیاناتو سره ذهنونه داسې جوړ شوي دي که خیالم کړی بعضې خلقو باندې د چرسو لوګی او بوی ډیر بد لګي لګي که نه لګي خو چې یو سړی په چرسخانه کې پیدا شوی او لوی شوی د هغه سړي به د سګرټو او د لوګي بوی سره طبیعت خرابیږي او که ښه کیږي به نو که د یو سړي د چرسو لوګي سره طبیعت ښه کېدو د دې به دا معنا نه وي چې د چرسو لوګی ښه شی دی د دې به دا معنا نه وي چې چرس ښه شی دی معنا به یې دا وي چې زموږ طبیعت خراب شوی دی په دې خبره پوهېږې څوک چې پوه وي لاس پورته کې شکر دې ټول پوهېږې په کومه خبره کې چې چاله تاوان نه وي که نه په هغې ټوله دنیا پوهېږي خو چې کله د تاوان خبره راشي بیا پې خلک سوچ کوي نو غرض مې داو چې زمنګ د مسلمانانو په مخې کې چې کم بیانونه کیږي حقیقت کې هغه بیانونه د طبیعت د خرابولو بیانونه دي په کار دی چې زمنګ سر ته په دړ شي اوم هغه د شر او د فساد بیانونه دي کم بیان چې د الله د کتاب نه خلافي ټیک ده خو چونکې منګه عادي شوي یو هغو بیاناتو سره د چا په بیان کې به د بی بی سی خبري د چا بیان با په نورو سیاسي امورو باندې خلق تی نه بور کیږي د دې دا معنی نه ده چې کني هغه بیان به خ بیاني معنی دا ده چې زمنګ طبیعتونه هغه سره عادت شوي دي څه شي دي عادت شوي ټولو نه مشکل او دروند شی ما انزل الله دی ټولو نه دروند شی مشکل شی چې دی هغه ما انزل الله دی کله چې د چا طبیعت د ما انزل الله سره د وخت نه ټیک شوی او جوړ شوی نه نو هغوی په مخ کې چې کله د ما انزل الله بیان وشي نو چیمې ګویانې شروع کی او په طبیعتونو باندې بوج راشي نو دومره اوږد تمهید مې د دې دپاره وتړلو چې الحمدلله دا هغه کلی او دا هغه قوم دی چې د الله خبره په دوی درنا نه لګي د دوی طبیعتونه په بوجل کیږي نه او بیا د دې تمهید یوه وجه دا هم ده، نګیټیو پهلو چې ورته ویلی شي، چې که بالفرض والمحال والتقدیر په چا باندې بعضې خبره درنه ولګېده، نو هغه دې په دې پوه شي چې زما طبیعت ټیک نه دی، دا دې نه وایي چې خبره ټیک نه ده، امید دی چې د هغه به طبیعت ټیک نه وي، الله دې زموږ ټولو طبیعتونه ټیک کړي. عزیزانو زما مقصد د خبرو کولو دا دی تاسو بلا شی بیانونه اوریدلی دي اورئ به الله دې موږ تاسو لا د نیکه د پاره ژوند راکړي په دې ملک د خلو او د مليانو او د بیانونو کمه نشتا خو البته دومره خبره ده چې بعضې خلک به ځان طرف ته بلنه کوي، بعضې خلک به د خپل پروګرام او د خپلې فایدې طرف ته بلنه کوي، بعضې خلک به د چا ایجنټان وي، خو الحمدلله ثم الحمدلله زه ډیر غریب سړی یم او ډیر ناپوه یم دومره غټ ملا زه نه یم لکه څومره چې دا خلکو ما سره مینه ده خو زه نه د چا ایجنټ یم په دې خبره پوهېږې نه د چا طرف ته بلنه کوم سوا د الله نه او زما په بیان کې سو فیصد دا مقصد وی چې اے الله دې خلق زړونو ته چې ستا مینه پریوزي منګ د خلکو زړونو ته خپل محبت غورځوله نو غړو چې خپل صفات کو چې جی پلنی ځای کې هم داسې وکړل پلنی ځای کې هم داسې وکړل نه عینه ته شکل یو انسان ودریږي نو کده تور وی عینه کې وتا تور ښکاری که سپین ښکاری جواب راکې او کده د پوزا کګی نو اینه کې وته کګه ښکاری زمنګا ذاتی چې منګا څنګه خلق یو د دې اډو ایکسپلینیشن د تشریح ضرورت نشته بس په خپل زړه کې دی یو سړی وګوري کده کوګي منګ به وته کاږه ښکارو کده توري منګ به ولا تور ښکارو او کده د سړی زوی منګ به ولا سړی ښکارو په دې خبره پوهېږئ او که نه پوهېږئ؟ الحمدلله موږ تاسو ته ټوله دنیا ښه ښکاري، ښه خلک دي، د الله بندګان دي، د الله بندګان دې الله په حقه جوړ کړي. خو زموږ د بیاناتو مقصد به څه شي؟ زړه ته د چا کوزول؟ د الله. دومره کمزوری اواز نه، زړه ته د چا کوزول؟ الله. چې ته دومره لوی مېلمه و کور ته بیایې. یو شاعر وایي چې ته دومره لوی میلمه و کور ته بیایې او الغول دې صفا که له خشاکه اگر تو چاہتا ہے کہ رب کائنات میرے دل میں رہے کستا مقصد دائی چی رب کائنات تے زما محبوب و معشوق جوڑ شی زړه ته به د چا مینه نه اچای صرف د چا مینه به اچای لوی وفادار ذات ته قران کریم زه په زه باندې اعلان کړي دی غیر الله د زړه نه وباسا علما پویږي هميشه د پاره نتيجه د اخس ارزل تابعي که یو سړی وایي چې زما ډیر محبت ته الله سره د زړه دومره حصہ مې الله لا ور کړې ده یاره زما 120 جی بی زړه ده او په دې کې مې 100 جی بی الله لا ور کړې ده خو په دې 20 جی بی کې معمولی معمولی داسې رشتہ داران داسې وغیره وغیره د پارټۍ مشران د غوی د پاره مې لګځه وقف کړی دی یا 115 جی بی مې الله لا ور کړی دی خو 5 جی بی مې دوی لا وقف کړی دی یا بالفرض 119 جی بی مې الله لا ور کړی دی 1 جی بی مې صرف دی خلکو لا مختص کړی دی نو قانون دا دی چې کله په لوټه کې وبواشئ یو څاڅکی ناپاکي چې پکې واچوي خلک څه وایي خلک دا نه وایي چې ټوله لوټه پاکه ده یو څاڅکی پکې ناپاک دی کوي داسې بلکې دا وایي چې دا ټوله لوټه ناپاکه ده ګزارې کې بهر کلمه توحید منګ لام دغه درس راکې لا اله څه لا اله الا الله رستو راځي لا اله نشتا معبود برحق نشتا د نظر و نیاز لائق نشتا حاجت روا و مشکل کشا نشتا دا سی ذات چی قانون نا بالا تروی اول هغه پټی خلک واړی بیا څه وخت پورې پریږدي چې کم ګنده بوټي رالوړیدلي دي راایستل شوي دي چې د هغوی زیلې غرمه ووهي وچې شي بیا یې وماري راوی باسي د پټي نه بهر ګزار کړي په دې خبره پوهېږی که نه پوهېږی پس د هغې نه پکې بیا ښایسته تخم د لونګو یا د بل څه شي واچوي او که چېرې هغه پخوانی خطرناک او خراب بوټی دې پکې پرېښو نو بیا د لونګو بوټي پکې کرا او فایده نه کوي بهر صورت مقصد مې د خبرې دا دی چې زړه به د غیر الله د جناب محمد مصطفی احمد مجتبا سرور کائنات صلی الله علیه صلی الله علیه وسلم هغه په خپل تمامې زندګۍ کې کم باغونه چې جوړ کړیو شیطان په مختلفو رنگونو غیر الله زړه ته ورننه باسي قران ویل او بیا د خسړی نه ویل صحیح العقیده انسان نه ویل ځکه ضروری دي چې اسنا په سپینه جمع کې غیر الله ستاسو ته نه نوځي چې د تووي چې زه تا له د لارې ښودلې والا یم په حقیقت کې تا نه لار خطا چې نه کی خبره پوهېږې که نه پوهېږې صحابه کرامو ته قرآن او سنت کې ښودلې شوې وه چې د مور پلار احترام ساته معلومه وه که نه وه معلومه هغوی ته ویلی شوي وو چې د مشر احترام ساته هغوی ته ویل شوي وو چې په وړو شفقت کوئ، هغوی ته ویل شوي وو چې د امیر اطاعت کوئ، هغوی ته ویل شوي وو چې د عالم وقار او احترام ساتئ. خو د دې تمامو احتراماتو باوجود لږ د هغوی کردار ته وګورئ، یو صحابي ته خپله مور وایي، چې دا کومې خبرې تا شروع کړې دي دا محمد صلی الله علیه وسلم نه تا چې کم څه زده کړي دي او وای لګ د محمد علی السلام دا خبره پرېږده هغه نه منه کېدو ځکه چې دا غزړه ته د چا مینه کوزوا د الله مړه ډېر ورو غونې وای د چا مینه کوزه د الله نوم اغستل غیر قانوني په زور وای غیر قانوني تاسو جوړې ځکه یریږئ چې زړه کې وای چې چرته غیر قانوني وي صحابي تا خپل مور وای بچیا بس نن اٹل خبره ده په دې کې ګوره په دې واقعه کې لوی عبرت پروت دی مسلمانانو ته دی الله زړه ته دا عبرت کوس کی خو چې کله د مور حالت ډیر نازک شو نه ولا ورغه ورته وی وی چې موري کستا سل روح نشي او د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دین د پاره ته بھوک اړتالو کې چې دا پرېږدال یو یو روح به دی وزي زما د پرب کائنات باندې قسم وی چې سل روحونه دی وزي چې زستا خبره و نه منم ځان مکړه مور می الله می اول انکار وکا د غیر الله نه هر هغه څوک چې د الله مقابله کې ولاړ دی د الله د قانون مقابله کې ولاړ دی که پلار دی دی که مور دی ده که استاد دی دی که مشر دی که کشر دی که امیر دی او که غریب دی ډیر خلق په دې چل ول باندې د مسلمانانو زړونو ته د خپل ځان محبت ورچي د مور پلار احترام د استاد احترام د مشر احترام په کشر شفقت دا په هغه طریقې باندې انسان باندې واجب دی چې په کومې طریقې چا خودلې دی کله چې د الله د قانون نه د هغه خودلی شوی طریقې نه لګ ګډ وډ شو دا بیا ستا خپل یو شوق دی دا عبادت نه دی عبادت وای دی تا چې هغه د الله د منشي مطابق وي امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه لوی امیر او لوی شخصیت امیر المؤمنین دا خبرې دې د پاره کوم چې دا دور داسې دور دی چې په دې کې ډېرې پارټۍ دي ډېر جماعتونه دي ډېرې ډلې دي د هرې ډلې خپل خپل مشر دی او هر مشر چې پاڅي وي چې د امیر اطاعت کوي داسې امیر او داسې امیر او یو د منظمې مشر دی او یو امیر المومنین دی په دې امیر کې او پاغي امیر کې ډیر بلا شی فرق دی اوس زه پنځه کسان راجمع کما او هغوی لکه بالفرض والمحال والتقدیر تبلیغیان دی الله ډیر کې په دې ملک کې د تبلیغیانو لسو لسو کسانو جماعت وي یو پکې امیری څه شي امیری خکه اوس دا امیر دې لسو کسانو ته ووایي چې ټوپک یې راواخلی او ځای چې صدر ته ځو څه شی کوو صدر ته چې صدر لذینو لار کې به نیولې که نیولې به نی د چن غړک نه به نیولې بل ځای نه نه ورته وایي به چې سترګې دې شته یاره جی د امیر حکم دی هغه به ورته شي کم امیر نو دا جایز دی ځکه چې دا امیر المؤمنین خو نه دی ټکراو کا کچره داسې دی و نکړل نو تا کفر به طاغوت و نک څه شه دی و نک او ایمان عمر راضی نه چې څو پر کفر به طاغوت نیوي شه دا یاد وساته چې ترڅو پورې تا لا اله نه ده منلې الا الله باندې ته مسلمان جوړېدلې نشي لکه سرنګ چې الا الله ضروری ده دا سه لا اله ضروری ده دواړه اجزا چې ملاو کې لا اله الا الله پس دا غینه به کلمه د توحید تی جوړیږي څه شی به جوړیږي په نیمی نیمی مسلمانې دله نشو کې دې شي ډېر خلک به وایي چې د مفتی سه په دې خبره چاته اشاره ده زمنګ اچاته اشاره خدا یو دی او شریک نه لري کچره منګ یو کس ته اشاره وکړو بیا خو زمنګ بیان اډو څه بیان نه دی زمونږ د ټولې دنیا دغسې خلکو ته اشاره ده چې چا کې هم دا ګناه پکې که هغه زه یم او که هغه ته یې که هغه زما خاندان دی او که هغه ستا خاندان دی د الله د قانون نه بالاتر به بل څوک نه ګڼو بهرحال مقصد مو دا دی چې د خلکو زړونو ته د الله مینه پریوزي دین اسلام ټولو دینونو کې الله جل جلاله ته محبوب ترین دین دی دین اسلام کې څه شی دی دین اسلام دی صرف اور صرف بندگی د چا منل د چا بندگی منل الله جل جلاله د الله بندگان چې کله صحیح بندگان د الله جوړ شي د هغوی کار دای چې مخلوق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله صحابه کرام حبشه ته لاړل د مکې مشرکانو ورپسې یو جماعت ولېږلو د شرارت او د شیطانت دپاره چې د حبشه بادشاه ته ووایي چې دغو خلکو خو ډېره ګډه وډه عقیده ده ستا خلاف دي څه شی دي نو هغوی چې کله لاړل خپل ورانی یې وکړ حبشه بادشاه صحابه کرام راوغوښتل جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ یوا تاریخی جمله ویلې و هغه اول د خپل لیاقیده او د نظریه معمولی غونې تشریح وکړه چې منګه هغه خلق یو چې منګ به ژوندې لونه خخولې منګ به په وړو وړو خبرو کالونو کالونو پرې دشمنیانې کولې منګ د الله د دین نه ناخبر وو منګ صله رحمی نه پیجندا یو پیغمبر د الله جل جلاله قانون منګ ته بیان ک او هغه زمنګ داسې تزکیه وکړه اوس په کشرانو شفقت کوو د مشرانو احترام ساتو دا کوو دا نه کوو خو الغرض زمونږ کار دا دی لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد مین کار د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او د هغه د ډلې او د جماعت دا دی چې منګه مخلوق د مخلوق د بندګې نه پيور پيور خالص خالص ګډون پکې ونه کې نن سبا که څوک د الله خبره کوي دا غي لاندې به خامخا د ځان څخه خبره هم کوي ورسره خبره پوهېږی که نه پوهېږی خدای راستی چې په غرق سوچ ولا سوچ وکړي چې هر ځای کې ګوره دغسې روانه ده د الله خبره به یي خو لاندې به پکې خامخا د خپل ځان خبره اللہ جل جلالہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تفرمئی پیور دین بیان کا الیہم او کا لتخرج الناس من مان النور تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آؤ کار بدی دائی ہے پیغمبرام یا د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سوک چې وارثي وارث وراثت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حق کلمې ویل دي او خلق د الله سره ملاول دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وراثت ما د خبره کوله چې د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه لوی امیر شته خو هغه چې کله ولاړ دی یو ځای کې یوه خبره کوي ورته وایي چې که ما کې تاسو څه غلطي ولیده نو یو صحابي ورته راپاسېده او دا تورې د نیام نه بهر کړه ورته وایي چې ستا په دماغو کې څه دي لاسوین اعوجاجک بالسیف کچره در کې کګلیش می ولید نو په دې توره باندې کوګواله سم کم الکا ویلی و کني ویلی علما الکا ویلی و کني ویلی تبوای نن سبا د شلو کسانو امیر تبوای ځکه چې هغه وی چې امیر المؤمنین مولا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نم داسې لغونی څو غته برایم الله اکبر الله دې کمه او بشه معاف کی یو متل مې د لکولو خو بیا به خلک په غلطه خبره محمول کی ځکه چې هغه کی بعض خلک په دې شی باندې پویږي نه نو بل طرف ته بوزي نه وایو بس تیر شته مقصد مې د خبرې دا و چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یو سړی ور اوچتیږي، یوه زنانه یو ځای کې ور اوچتیږي، ورته ویې وي چې د الله په کتاب کې دا آیت داسې راغلی دی او ستا دا حکم دغسې وایي، ولې؟ هغه ورته ویې چې بس ځکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې هغه د الله د کتاب په مخ کې سخت ودرېدونکی سړی و موږ تاسو له پکار دي چې موږ د چا د لویې نه متاثر نشو موږ له پکار دي چې موږ د چا د توري نه او د چا د ظلم نه متاثر نشو موږ د الله او د الله د دین او د الله د قانون نه داسې متاثر شو چې کم ځای کې موږ غلطه واورو او کم ځای کې موږ غلطه وینو په کار دی چې موږ وایو چې دا غلطه ده نن سبا دې که چا ته لا غوندې څه ووې که نه بس الله دې بیا کمی او بشی معاف کړي نو عزیزانو مقصد مې دا دی چې جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ډیر په تکالیفو ډیر په مشکلاتو یو باغ لګولیو چې د اغ باغ ګلان صحابه کرامو هغوی له داسې تربیت ورکړی وو د الله په کتاب باندې چې هغوی د هر په باطل کې د باطل په سترګو کې سترګې اچولې او هغوی په هر میدان کې حق وینا کوله هغوی په هر ځای کې صرف او صرف د چا بندگی کوله الله عبادت صرف اور صرف د الله په کار دی بندگی یو معنا یو مقصد دا هم دی چې ته د یو سړی د یو ذات بغیر د اسبابو نه او بغیر د څه دلیل نه ته د هغه داسې غلام جوړ وې چې هغه تعالی وی چې ها نو ته وی چې ها او چې په واسطه باندې چې کم باغ جوړ کړي او صحابه کرام کلا چاغوی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا باندې عمل کولو نو دومره لوی قوت و چې د بدر په میدان کې 313 صحابه کرام یا 14 بل طرف ته لوی کافر اصله نه لیس د زغرو پکې کمې نه او د تورو نه بلکې هغه لوی لوی شجاع هغه لوی لوی بهادران د زمانې به چې ځان لوي بل طرف ته هغه وو، دل طرف ته، دې طرف ته یو څو کسان نهت مسلمانان. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله جل جلاله په حضور کې دعا وغوښته، اے الله دا یو موټی مسلمانان دا یو څو دانې یا الله ستا بندگان دي کچره دا د مغلوب کړل نو ستا په ځمکه باندې به ستا بندګي نه کیږي صحابه کرام چا لوړې راغستې وي ډنډې راغستې وي اسلحه ور سره نه وه خو د بدر په میدان کې نصرت او امداد چا سره وشو صحابه هغو لږو کسانو سره وشو خو به هر صورت آزاد ملک دی هر سړی خپل خبره کولای شي موږ د الله په دین کې صرف د الله غلامان یو د چا غلامان نه یو چې موږ له به څوک وایي چې ته داسې کوه نو موږ به هغسې کوو نه دا موږ دا بیعت موږ صرف او صرف هغه ذات سره کړی دی چې ته څه وایې موږ به منو بل چا سره زمونږ دا تړون نشته زه کله کله ویم چې دا خلق وای چې ذکر دی ته وای چې تسبیح راواخله الله الله الله الله الله سو کوئی چې لا اله الا الله لا اله الا الله سبحان الله سبحان الله لاس کې به تسبیح په جبه به سبحان الله هم وی روان بم د الله خلاف وی کار بم د الله خلاف کوي بلکې تسبیح به پلاس کی یو به سبحان الله وی دویمه وکنزل کوي کچره دې ته ذکر وای نو دا ذکر نه دی دا ذکر نه دی دغه وجه ده چې اثر پکې نشته ذکر وای حقیقت کې د الله داسې یادول چې ستا په دل او دماغ کې 24 غنټه الله داسې حاضر دی چې کله هم ستا د دنیا مخلوق سره چا سره هم مخ راځي کوم يو کار له چې ته لاس يا سترګې يا پښې ور تېروې نو د هغې نه مخکې ستا په کمپيوټر کې د الله جل جلاله ياد راځي چې دا کار او دا خبره دا خو د الله د قانون خلاف خو چې نه پس د هغې نه يې چې کوې او که ته په دنیا کې د یو سړي تابعداري خو کوې نن کچری مخلوق ته وګوره د هرې ډلې د هر جماعت د هر کلی خلک چې څوک چا پسې روان دي نو هغه چې یو کار کوي نو اول ذهن کې دا سوچ کوي چې فلانی رانه خفه نه شي کوي که نه کوي هلکه د خاندان کور کې یو هلک یو کار کوي نو اول ذهن کې دا سوچ راځي چې هلکه زمونږ بابا یا زمونږ تره هغه نه چې تپوس وکړه به وایي چې بې اجازته دی دا کار ولې کړی د علاقې مشر چیارمین نه تپوس کوي یاره هغه به بیا وایي چې ما سره خو به دومره مشوره کړې وه که نه د علاقې ایس ایچ او نه تپوس کوي چې یاره ما نه خو به هم تپوس کړی و که نه د علاقې بل یو مشر چې په هر لحاظ سره یې سیاسي لحاظ سره دنیوي قومي څه لحاظ سره څوک تېنه مشري نو زړه کې راځي د پارټۍ مشر خو د ټولې دنیا مشر ګڼي هغه خو داسې یو شترې بې مهار ګڼي چې بس هغه مطلق العنان بادشاه دی شه دی مطلق العنان بادشاه دی که د الله د عبادت ځای راشیم نو دی به تې تپوس کوي چې هغه نه یې تپوس نه کړی د الله د دین کارم د الله په دین کې د چا نه تپوس کولو ضرورت شته نشته یو کار دی عبادت دی د ثواب کار دی او ته په هغې کې د خپل مشر نه تپوس کوې نو معلومیږي داسې چې ته لکه چې د الله نه اوچت ګڼې نو کله چې ستا ذهن ته بابا راځي ستا ذهن لا چیئرمین صاحب راځي ستا ذهن لا ایس ایچ او صاحب راځي ستا ذهن لا خپل سیاسي مشر راځي ستا ذهن لا خپل استاد راځي ستا ذهن لا د الله ولې نه راځي هلکه زما په خبره پوهېږې ستا ذهن له الله ولې نه راځي نو چې کله ستا ذهن له په هره خبره کې الله راځي نو دې ته ذکر وایي یاد وایي څه شی وایي ورته ذکر په حقیقت کې یادولو ته وایي چې الله درته یاد وي په هر کار کې مشهوره واقعه ده چې د واقعاتو متعلق ما مخکې هم تاسو ته په اف ام باندې دا خبره کړې وه چې کومه واقعه څوک وایي دا د قرآن کریم نه څه ذکر نه وي دا ګوره د قرآن ټکی نه وي دا واقعات اکثر دروغ هم وي خو د عبرت دپاره چا نقل کړي او خلک یې چې ذکر کوي هم د عبرت دپاره یې ذکر کوي نو په یو ځای کې چرته یو پیر وو او یو وړوکی طالب وو نو بادشاه به وی چې دا پیر ډیر لوی عبادت گزار او ډیر دیندار او ډیر لوی سړی دی بس دا د الله ډیر خاص بنده دی اکثر د پاره دینی اعتبار سره کم خلک چې دنیوي اعتبار سره په عہدو باندې فایز وی لکه بادشاه وزیر او دا بیروکریټس او دا افسران دا عاجزان که هر څومره ښه خلک شي خو دیني اعتبار سره دا ډیر انتهایی ساده وي څه شی وي جواب راکړئ څه شی وي د دین په نامه باندې خلک یې غولوي هر سړی چې ولا لغونې په دې ګیره باندې غوړ لاس تیر کی که نه نو هغوی زړه کې وایي چې دا به جوړې چېرته دینداره سړی نو زمونږ ستاسو په شان خلک په هر ږیرورو په هر ږیر غوړي باندې غولیږو نه که غولیږو پې موږ له چې هزار جوبې واغوندې او پنځه سوه ګزه پټکی ووهې پوهېږي او د ګېډې په ځای په د قمیص لاندې بالښت ومانډې موږ غولولی موږ به د کردار او گفتار ګورو پس د هغې نه به در باندې اعتماد کوو موږ ته پته ده چې په دې سپینو جامو کې څومره غله ګرځي خو چې کم د ارباب اقتدار دي افسران خلک دي دا دینی اعتبار سره دومره ساده لوح وي چې لږ ورته ځان داسې غوړ را غوړ کې غوي چې دا به چېرې جوړ هر سړي ته وایي چې امیر صاحب څه ورته وایي هغه وایي چې دا به چېرته دینداره سړی نو کمینس کې هغه له مونځ هم نه ورځي دا وایي چې نیک سړی به وي نو خو چې لږ وروسته ورته پته لګي نو هغه ایو داسې شی وځي چې بیا وروسته ورپسې اشتهارونه لګوي چې پلانی اشتهاري مجرم دی په لاس نه راځي الان کې تاڼې نه ترې تښتېدلی ځکه چې هغه وله ځان بزرګ کړی غولېږي پې دا خلک دیني اعتبار سره دا ساده وي نو بادشاه وی چې دا خو ډېر غټ پیر دی ډېر دیندار دی او دا خو بس ډایرک الله سره رابطه ده نو هلته داسې خوارکی غونې عالم و هغه ورته وویل چې بادشاه صاحب ته پیسې دوکه شوی دا پیر کې د سره د الله معرفت شته دی نه او دا د الله نه په میلونو باندې لرې دی اسې په دې جوباو په دې ګیراو په دې رنگونی چې ونه غولېږي نکروزي خو ډېرې ارزانې دي وته وی چې نه مړه تاسو بي عزتي کوي دا اولیاء الله هغه ورته وی هغه مولا چې ګوره دا وړو کې طالب چې دی کنه چی دا چاڼ کوي وظیفې غونډوي خدای راستی دا د الله نه ډیر یریږي او دا پیر صاحب اړو تیاریږي نه بادشاه ورته وی چې یاره مولوی صاحب ته خو مالا ولا چې د غلطه عقیده سړی وښکارې دی معلومیږي چې چرته بل څوک یې ابل نو مونږ اوس مونږ ډیر غسته ځکه نشو چې وایلو کنه نو بیا خلک وای چې دا مونږ نه ولا چې وای هغه نورم په جامو کې غټ موږ خلک چې راغواړو د توحید او د سنت طرف ته راغواړو څه طرف ته راغواړو موږ د توحید او د سنت عاشقان یو او د توحید او د سنت اشاعتیان یو موږ د چا د کلی اشاعتیان د چا د کور او د چا د ذات اشاعتیان نه یو چې موږ به د امین جان اشاعت کوو چې رجی امین جان داسې سړی دی د خبرې سره زمون کار موږ توحید او سنت سره کار دی چه د چا توحید و سنت سره کار وی د هغوی به موږ سره مینه یی چه د چا توحید و سنت سره کار وی زموږ به ورسره محبت وی او که د چا توحید و سنت په ځای باندی چرته یو سړی سره مینه وی نو بس دی دی پویږي او هغه سړی دی پویږي په دې خبره پویږي موږ د ذات سره محبت نه لرو ذات ته سبا به څوک مړ شي ژوندی سړی دی نن به یې سبا به نه نن به ښه یې سبا به ګمراه شي نو بیا به موږ ګمراه کیږو نه منګه کار د توحید او سنت سره ان شاء الله زمونږ تاسو ټولو کار به توحید او سنت سره وي لاسونه پورته کې تش په ان شاء الله مې چې ونه غولوي ګوري دا ګوره د الله په کور کې زه تاسو نه عهد اخلم چې زمونږ تاسو به تعلق وي توحید او سنت سره د چا ذات سره هم تعلق نه زنن در تناست مخامخ د الله کتاب هم غړولې د خې خبرې کوم ډیره خده خو که سبا زه ګډ وډ شم کنه بلا دې ما پسې را پسی تاسو خو به نه ګډوډېږئ که دا څه ضروري نه ده چې نن زه دلته ناست یم قرآن ولم خدای دې نه وکړي کیدای شي سبا موږ له څوک ډېرې پیسې راکړي مولیان خو ډېر زر الله دې رحم وکړي خو دومره خبره ده چې موږ یې وایو خلک یې وایي نه وایي د شپې هر سړی یریږي خو سهار څوک حال وایي او څوک یې نه موږ یې وایو مولیان خو ډیر زر ګډ وډ شي نو سبا به مال چا ډیری روپې راکړي او ما به العیاذ بالله دا قران کریم پرخې وي سنت به می پرخې وي او راغستې به می ګرانت څه شی به می راغستې ګرانت به می راغستې انجیل به می راغستې نو بیا به تاسو وای چې نه نه جی زمنګ د سره ډیر محبت ته دا زمنګ مشر ده وای با نه بیا به وای چې خدای دې د امر کی او د دې خدای نظریه امر کی منګم دغه سي نظریه لرو موږ د چا ذات او د چا شخصیاتو پسې ځان نه تاړو، خلک به کېدای شي خپل ځان اوچتول غواړي، موږ د الله دین اوچتول غواړو. نو مولوي صاحب ته بادشاه وویل چې ته خو جوړې ماله ګډ وډ ښکارې، وابي شوی یې لکه چې پیرانو خلاف کوي. هغه ورته وویل چې ځه جي بادشاه سلامت که چېرې نه منې نو داسې چل وکړه چې یو دوه کونترې راواله ېوه دي پير صاحب له ورکه او چاړم ورسره ورکه ېوه دي وړه طالب له ورکه هلکه شور مه کوی لغونی لاګه توجو چې دا کم کسان ولاړې په دې مینس کې دا د جنون نه منیټران مه جوړوي شور ټول هم دا جوړوي خو لږ غلی پورې ودرېږي نو خپله به خلک نو بادشاه دوه کونترې او دوه چاړې راواغستې یوه یې پیر صاحب له ورکړه یوه کونتره یوه چاړه یوه یې هغه وړوکي طالب له ورکړه ورته وی وی چې دا سه وکه چې دا په داسې ځای کې حلال کې کنه چې بس هیڅوک پکې ني چې بل ذات تی ونوي ني بل ذات دی چې بس صرف توی چې په خفیه ځای کې حلال کې چې اړو د چا در باندې نظر ونه لګي پیر صاحب لاړو خمزدار یو تخانه کې یو کوټه کې بسم الله الله اکبر او کونتره راوړه چې دا څه دې کې مې حلال کړه چې خدای راستی که کدالته پیشو هم وه هغه وې ځه ښه ده طالب ګرځېده ګرځېده ګرځېده ورځ یې تېره کړه خو مازدیګر ته یې کونتره ژوندی راوړه او چړه هم ورسره وه بادشاه ورته وایي چې ولې دې حلاله نه کړوي بادشاه صاحب ټوله دنیا مې ولیده چې زما وس رسېدو والله یو ځای مې داسې پیدا نه کړ چې هغه ځای کې الله نه وي هر ځای کې لیدم څه شي کولم هر ځای کې لیدم ځکه مې راوړو نو مولا ورته وویل چې اوس ته ومنله ګورا چې غلط د چا په ګیرا او تسپو نشي ټول د مینی غلدي خو په وس خبره پاتې ده ټول د مینی غلدي خو په وس خبره هغه سړی به منو چې هغه تعلق توحید او سنت او قران او سنت سره او د جناب محمد مصطفی دین سره که هغه د هر ځای ولا ولی نه هر ملک سره تعلق ولی نه هر خاورې سره تعلق ولی نه هر ډلې سره تعلق ولی نه خو چې کله پاغه کې د الله د دین تابعداري شته نو قران ویلي دي چې انما المؤمنون اخوه څه شی انما المؤمنون اخوه الله ویلي دي چې د چا ایمان په الله باندې سره د تمامو ضروریاتو د دین نو بس دا مؤمن دی او دا د بل مؤمن ورور دی کغه په مشرق کې دی او که په مغرب کې د نن سبا دنیا اصول دا دي چې هغوی وایي چې نه زما تابعداري چې څوک کوي بس هغه مؤمن دی او زمونږ ورور دی او چې زما تابعداري نه کوي ورور مې نه دی نه دی معلومیږي چې مونږ بیا داسې کوو بیا مؤمنان نه یو نو اصل ذکر وایي دی ته چې ستا په زړه کې د الله داسې خوف پروت وي الله داسې حاضر و ناظر وي ستا په دل و دماغ کې چې ته کله هم کوم یو کار کوې چې هغې سره یو پړک مخکې تا له دا ذهن له درځي چې دا کم کار چې زه کوم دا د الله د قانون د الله د منشې د الله د رضا خلاف خو نه یو وړوکی سپاهي چې هغه ډېره کمه تنخواه اخلي ډېره کمه تنخوا چې اخلي، وړوکی سپاهي چې وي، په ایمان ووایه هغه سهار نه تر بېګاه پورې یا هغه په خپل ټول سروس کې چې د هغه څو کاله سروس دی، که د چا پچیس سال دی، که د چا چوده سال دی، که د چا ډېر دی او که د چا کم دی، هغه په دې ټولو کالونو د سروس کې یو کار داسې کوي چې اول ذهن کې د هغه خپل قانون او خپل مشران یې ذهن کې نه راځي؟ جواب راکړئ. په دې اټاره سال، په دې چوده سال، په دې پچیس سال کې یې یو کار داسې نه کوي چې اول یې دا سوچ نه وي رغلی چې هلکه ما نه مشر چې کوم زما افسر دی چې د هغه د طرفه ما ته اډر شته او که نشته؟ هلکه داسې دا او که نه ده؟ نو ته خو هم د چا رنګوټ یې که نه؟ ته خو هم د چا بنده خو یې که نه؟ تا له خو هم څوک تنخوا درکوي چې هغه الله دی رزق درکوي ساه یې درکړې ده ته خو هم داسې بې پرسانه بادشاه خو نه یې چې ته راغلی یې مطلق العنان او بس پیدا شوی یې، زمانې پیدا کړی او زمانه دې وژني. یو وخت شته دی تانه د تپوس وکړه نشته. نو په کار دی چې ته هم د هر کار نه مخکې دا سوچ وکړې چې ګوره هغه زما لوی رب چې دی، هغه لوی قانون چې دی، د هغه هغه لوی حاکم اعلی چې دی، ایا هغه دې خبرې اجازت ماله راکوي او که نه راکوي؟ او د چا چې طاغوت او غیر الله سره مینه ده غیر الله هر څوک چې دی غیر الله د مور پلار په شکل کې ولې نه دی د مشر په شکل کې ولې نه دی د پارټۍ په شکل کې ولې نه دی غیر الله د هر څه په شکل کې چې ولې نه دی الله فرمایي چې د چا کله غیر الله سره مینه ده نو طاغوت سره یې مینه ده. الله فرمایي چې طاغوت کار دا دی چې د رڼا نه خلک تیارو طرف ته بوځي. صرف دومره خبره ده چې دنیا کې کم څه تاله ملاویږي نقد ملاویږي قرآن چې درته کم څه وایي چې تیارو طرف ته روان کړی دا پته به د سترګو پټولو نه بعد لګي ډېرې چغې به ووهې نه به د مور خلاص کړی شي نه به د پلار خلاص کړی شي نه به د جماعت امیر او پارټۍ امیر او مشر خلاص کړی شي بیا هغ ځای کې د خلاصولو والا څوک دی؟ کله یې چې هغې تیارې له وروستې اواز دې هم بار نه راوځي ولا هم ينصرون کې مفسرین لیکي چې جلوس هم احتجاج هم نشي کوي هلته داسې نه ده پاکستان کې خدا سې خبره ده چې که د چا خلاف دی یو کار ذهن کې راغی نو بس جلوس به جوړ کې او لوی شور شر به جوړ کې څه نه څه خو به دې څوک اواز واوري هلته جلوس او احتجاج هیڅ قسم ته خلاصېدل دې بیا نشته منګ تاسو به د مور پلار منګ تاسو به د پارټۍ د مشرانو د جماعت د مشرانو یا د کلي د مشرانو هغه خبره منو چې کومه د الله د قانون مطابق ده چې د الله قانون نه خلاف دا خبره به لاس پورته کې چې نه به منو که چا ومنله د الله په مخ کې ګوره هغه به د قیامت پر ورځ خپل ذمواري لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق من داسې د توحید او سنت والا نه یو چې خلق ته ویو چې ګوره د شیطان بندگی مکوا د با د بابا بندگی مکوا اولیاء پرستش مکوا خو زما پرستش کوا شرک به هر صورت شرک ته که د هر چا بندگی څوک کوي ناروا چې د هر چا منې ناروا ده که نه ده داسې داسې نه ده چې د امین جان منې نو ناروا ده او چې د شاکر جان منې نو بیا روا ده باو کا تجر و با اله تجر پوهېږې په دې که نه پوهېږې دا نه په هر چا باندې چې ګناه ده هغه هر ځای کې ګناه ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب کا یا الله سمره سوک چراغلی دی زړه حاجتونه شرعي پورا کا یا الله څوک چې په هر نیت باندې راغلي دي ګناهونه یې معاف کا یا الله چا هم غیر چاپیر ښځې دي او که نر دي چې چا غوږ نیولی دی یا الله په هر نیت یې چې غوږ نیولی دی یا الله د زړه مرادونه شرعي پوره کا یا الله ستا دربار کې چې چا لاس پورته کړی دی او زړه کې یې څه قسم دعا نیولې ده پروردګار عالمه ته هغه دعاګانو نه خبردار یې د سینو رازونو نه خبردار یې یا الله مراد یې په شرعي پوره کا یا الله بعضې خلکو دعاګانې غوښتي دي د زیړي مریضان دي یا الله چې څوک هم مریض دی ته وله شفاء کامله عاجله للدین نصیب کا یا الله په دې کلي کې دشمنیانې دي پروردګار عالمه ته د هغوی په مابین کې د خیر فرشتې وګرځوه یا الله د هغوی په مابین کې روغې جوړې راوله یا الله د علاقې مشران د علاقې علماو له توفیق ورکړه چې د هغوی په مابین کې د خیر خبره وکړي جماعت یې معزز مشر مړ شوی دی په دعا کې په دې جماعت کې یا غیر چپیر چې څومره څوک وفات شوي دي الٰه العالمین ته د هغه مغفرت نصیب کا یا الله هغه لوی سفر په خوشحالۍ کا یا الله په دې کلي قوم باندې رحمتونه نازل کا یا الله چې څوک هم دې ځای ته راغلي دي زموږ د تحفظ او د حفاظت په خیال باندې یا الله قدمونه نیکه تلو کې واچوا یا الله زړه مرادونه شرعي پوره کا یا الله سمره لوی واړه چې رغلی دي پروردګار د چا زړه کې څه مراد شرعي دی ته پوره کا یا الله کده چا ودونه نشته نه کمل ودونه ورته نصیب کا یا الله چې د چا اولاد نشته نه کمل اولاد ورته نصیب کا یا الله چې د چا نارینه اولاد نشته نارینه اولاد ورته نصیب کا یا الله منګه د خستا بندگان جوړ کا یا الله منګه صحیح ستا بندګان جوړ کا یا الله د مخلوق د بندګۍ نه وساته یا الله د مخلوق د بندګۍ نه وساته یا الله د شرک او د بدعاتو نه منع کا الہ العالمین د نیکه توفیق را تنصیب کا یا الله په دې پروګرام کې په دې جلسه کې په دې دینی مسله کی چی چا منډه ترړه والی ده او زړه نه یا اسی په زړه باندی پروردګار عالم دی شی ته خویلی دی او تعاون کړی دی الہ العالمین ته زړه مرادونه شرعی پورا کا یا الله دی کلی قوم باندې رحمتونه نازل کا یا الله زمنګ ټول ګناهونه معاف کا یا الله منګ ته صحیح دین نصیب کا یا الله منګ صحیح توحید او سنت والا جوړ کا یا الله ستا طرف ته بلون کې مو جوړ کا یا الله کم خلک چې ستا طرف ته بلنه کوي پروردګار عالمه موږ ته د هغوی په مجلسونو کې کیناستل نصیب کا یا الله کم خلک چې ځان طرف ته یا د دنیا او د خپلو بنګلو د مدرسو طرف ته بلنې کوي چندو طرف ته بلنې کوي الٰه العالمین ته د هغوی د د هغوی د ګرفت نه موږ آزاد کا یا الله په چل ول باندې عوام په خپل خبرو په خپل مسایلو کې الجاول غواړي ځان ته استعمالول غواړي الٰه العالمین د داسې مشرانو